په سلسله کې ما تاسو ته بیان شروع کړ څه داسې ذرایع او اسبابو چې د نورو سره تعلق لري د مور پلار حق د ګاونډي حق د ښځې حق د رشته دار حقونه ادا کول او هغه پېژندل دې سره معاشره ښه کېږي دویم داسې چې ذاتي عمل به دې سي نو ذاتي عمل کې خدای پاک فرمایي په خپله چې مونږ سړی د خرابو خبرو نه منع کوي د غلطو عملونو نه او د بې حیایۍ د خبرو نه دا د قرآن شریف بیان دی په یوویشتمې پارې په سر کې بیا مې درته ویلو چې ډېر خلک خو مونځونه کوي هغوی چرس هم خرڅوي مونځونه کوي پوډر هم خرڅوي مونځونه کوي ښځې هم خرڅوي نور جرایم هم کوي نو څنګه مونځ د نارواو نه منع کړی نو ما ورته ویلو چې د دې دوه جوابه کیدی شي اول خو دا چې خدای مه که خدای به دروغ ویلي نو دا جواب خو غلط دی خدای دروغ نه وایي دویم جواب دا دی چې مونږ به هغه مونځ نه کړی چې سړی د نارواو نه منع کوي صحیح دا ده چې زموږ منځونه هغه صحیح او معیاري نه وي د دې وجه نه زموږ اصلاح پې نه کېږي صحیح مونځ څه ته وایي نو ما ورته تېره جمعه کې ویلي چې یو د د مونځ بدن دی باډي ده او یو د مونځ سا او روح دی نو د مونځ د باډۍ بیان مې راته کړی او د روح او د سا لا پاته باډی کې مې درته دا ویلو چې مونږ د څلورو څیزونو نه جوړ دی ګورې د دې علم فرض دی او دا به یاد ساتل اول ورته فرض وای هغه شپږ څیزونه د مانځه کې دویم ته واجب وای هغه څوارلس څیزونه د مانځه کې دریم ته سنت وای هغه یوویشت څیزونه د مانځه کې څلورم ته مستحب وي هغه پنځه څیزونه دی مانځه کې نو چې دا فرض واجب سنت مستحب سړی پوره کی د مون شکل او باډي او صورت یې جوړ شي لاش تیار شو اوس جمدی کیږي به پس ځکه جمدی مون سړی د ناروا نه منع کوي مړ مون نه نو دا عقیده خو دې ده چې ما خدای ویني نو که یو ړوند سړی د بادشاه دربار ته لاړ شي نو دی به د بادشاه د دربار خیال ساتي په عاجزۍ به ولاړ وي که دی دا ووایي چې زه خو بادشاه نه وینم نو د ټول جهان خلک به ورته وایي که ته بادشاه نه وینې خو دا خو د بادشاه دربار دی او بادشاه خو تا ویني ته خو د هغه په نظر کې دغه شان زموږ د ړوندو او د ګډو مثال دی، د خدای دربار ته چې راشو نو په عاجزۍ به لمونځ کوو، عاجزي مانا دا ده چې دومره تصور کوې چې خدای ته ولاړ یم، دا رکوع سجده خدای ته کوم او په وس د دنیا خبرې زړه ته نه راولې، که راغلې نو توجه دې بدلوه، نو چې لمونځ کې عاجزي راشي، خشوع خضوع راشي. نو دغه موز جم دی او کنه مونږ کې بوساړې شمیرې او حساب کتاب کې نا خمړ مون دی هغه مون مون سړی اصلاح نه کوي دا خلک وایي چې د یو دوه سړو بحث و په دې کې چې د جمع مونځ ښه دی که ځان له مونځ ښه دی نو یو ګډبه او بل زرګر و ګډبه وې ځان له مونځ ښه دی چې زر سړی څملي ستړی ستومانه او زرګر وې د جمع مونځ ښه دی زه پکې خپل حساب کتاب وکړم نه او ستا لار یې نه ده پېژندلې، ګمراهان دي، نو د ګمراهانو او د غضب شدو د لارې نه مې وساته. خدای وایي، زه ستا دعا ما قبوله کړه. نو الحمد کې اول د خدای صفت وي، بیا دې خپل عاجزي پېش کوي، نو چې سړی په داسې عاجزۍ لمونځ کوي، قسم دی دا لمونځ جمدی دی او دا لمونځ د سړي اخلاق بدلوي. ما هلته ویلي وو، یو تاڼېدار سره سړی مېلو شي. او یو ګنټه نیم پس بیا ملاوېدلې نو دی په دغه وخت کې داسې کار نه کوي چې د حکومت او د تاڼېدار د منشې نه خلاف وي که وي که نو په دریم ځل به نه کوي په څلورم ځل به اخر پرېږدي بیا به زړه کې وایي دا چې دا تاڼېدار خو به ما ته ووایي چې ځناوره د ورځې راسره څلور پنځه ځله ملاقات کوې او ته مونږ پسې خبرې کوې او زمونږ حکومت پسې نو شرمېږي به هغه به نه کوې دغه شان د خدای دربار چې هغه لوی خدای سره ته خبرې کوې نو دا خدای به درته وایي چې اوس دې ګناه وکړه ما معاف کړې ده نو بیا بیا ولې کې نو بیا ولې کې نو آخر څومره بې حیا یې نو که سړی ډېر بې حیا وي خو آخر هغه خبره به پرېږدي نو دا مونځ د سړي اصلاح کوي قسم دې زموږ خپل پیغمبر وای او زموږ کتابونو کې کله یو سړی جون معلومه نه مونږ ته ګوره که مونږ یې کاو او صحیح مونږ یې کاو د دبرو جسې وی د دب حج صحیح وی د دب زکات صحیح وی د دب معاملات درست وی او که مونږ یې نه کاو یې غلط کاو هر څه اقرام دي نو منځ کې عاجزي دا د منځ روح ده قسم دې داسې اولیاء کرام تیر شوي دي چې سړی حیران شي د هغې درجې ته څوک رسېدی شي خو بیان یې درته هسې کوم د عبرت دپاره یو دی تابعي دی اروی بن زبیر د اخپې خوږ وه نو حکیمان ورته وي د اخپه بدن نه پرې کوو خو تاله به نشه درکاو هغه وخت کې ساده نشې وې ته به نشه پروت یاره زما خو دا وخت نه دی خوښ چې زه دې پکې د خدای د یاد نه غافل شم زه دې نشه پروت وی آخر خپه به درنه څنګه پرې کوم چې نشه نه برداشت کړي وی زه زه به مانځه ته ودرېږم نو مانځه کې زه په درد نه پوهېږم نو هغه وخت کې به رانه په پرېک وینه وتل د ډېرو عالمانو په نس اودس نه ماتای نو هغه وخت مانځه ته ودرېد او هغوی ترې خپه پرې کړه او د اوف قدرې نه وکړې نه پې پېژدو نو چې په داسې عاجزۍ او په داسې د زړه په حاضرۍ د خدای دربار کې ولاړې چې هېڅ نه دي خبر یو بزرګ دی د هغه نوم دی حسن بصري جومات کې مانځه ته ولاړو جومات کې اور ولګېدی یو طرف ته او لوګي خلکو ورته چغې کړې با صاحب بار ته راوځه بار ته راوځه د خپل مونځ هغه دوه رکعته وکړه چې سلام یې وګرځه او په لوګي پېښ شو راووت وی صاحب چې هلته دا چغې مونږ والې او جومات نه مو سره وی قسم دی که په اور پېښ شوی یا په لوګي پې شوی او زمونږ مونځ وی بر زبان تسبیح در دلګاه او قر این چنین تسبیح کې ادارت اثر چې په خولې تسبیح وی او په زړه کې خرش میرې نو د هغې تسبیح به څه اثر وی زبان در فکر نه دل در فکر زبان در ذکر نه دل در فکر خانه چه حاصل زی نماز پنجګانه په خولې ذکر کې او په زړه کې د کور سودا کې نو د دې مونځ څه نتیجه نه راوځي دا لیلا او مجنون خو مشهور مشهور عاشقان تیر شوي دي مجنون تابعی دی یعنی صحابه کرام یې لیدلي دي د ریاض طرف ته تیر شوی دی نجد کې نو دې به عام سړی و ګډباو باندې سیسی او لیلا ګډبنه قدا خو خدای په هر څیز کې داسې خلک پیدا کړي یو مثالي د عبرت نو دواړه ګډبانه شانتي او د باندو د عربو باندې رنګې خړې تورې جامع خرابې دي نو هغه وخت کې بس نو یو ورځ به یې لیلا د اوبو له را روانه وه نو دی مجنون لیدله دی اوس ور روان دی چې زه د خپله معشوقه وینم بیا به راځم چې دی ور روان دی نو په لاره یو سړی موسکی او دی د هغه مخکې تېر شو خو هغه ته یې خیال نه و. نو چې هغه جینۍ له تلې دی، هغه تلې ده بیا خپل کور ته او دی ترې واپس را روان و. نو چې هغه سړي ته راورسېد، هغه مزدګزار ته هغه سلام ګرځولی او دعا یې کوله. ده ته وایي، مهلا یا قیس، عرب و ټول، ودرېږه قیسه! نوم یې قیس و. ویې ځناوره! د ښځې عشق دومره مو لېونی کړی چې زما لمونځ کوه، ته زما مخکې تېر شوې، د چا مخکې تېرېدل خو ډېره ګناه وه. نو مجنون بې اندازې هوښیار هم و، شاعر هم و، خو اوس په دغه عشق کې مبتلا و. هغه ورته وته وې، کاکاجي تا لمونځ کوه؟ وې، آو. وې، قسم دې که ستا لمونځ شوی. وی ولی؟ وی ما خو یو ښځه غوندی ذات ولیدله چی د هغی مینه زما زړه کی ده نو چی زه هغی له روان وم نه می اسمان لیده نه می ځمکه لیدله او نه می دا ونی غری لیدلی او نه می ته لیدلی چی تا لمونځ کاوه که ته ما لیدلی وای زه به ستا مخکی نه می تیر شوی خو ما نه لیدلی زما په نظر کی صرف هغه معشوقه وه. نو ستا دا مونځ څنګه دی ما ښځه ولیدل او ښځې پسې روان وم ځمکه اسمان مې نه لیده نو ته خدای ته ولاړ وې هغه لوی ذات ته او هغه سره د خبرې کولې دا ستا مونځ څنګه مونځ دی ستا مونځ نه قبلېږي نو زمونږ د عربي ادب کې یو کتاب دی هغې کې دا بیانونه دی هغې ته کتاب الاغاني وایي پنځه جلد کې کتاب دی نو دویم جلد کې دا د مجنون بیان دی نصف عقل کې نو د هغه شعرونه د هغه عربي محاوره وی یو ځل د معشوقې د کور طرف ته روان په اوښه خو لنګه اوښه وه نو بچې کور وتړو دی په اوښه سورو چې ورځم نو په دې ټولو ځناورو کې زیات خپه کېدونکي په بچي هغه اوښه ده. د ګډو نه، د غوا نه، د سپو نه، د پیشوګانو نه، د هر شي نه یې د خپل بچي سره محبت زیات وي. ژاړي، اوښه ژاړي، چغې وهي، سترګو نه اوښکې بهېږي. نو دی اوس په دیو خزور دی او بچی کور پریخی دی نو چې کمی پوری به بیدارو نو چې لب مهار خو به لاس کې برابرو نو خبر روانه وه نو چې کله به دا خزه تصور په درا چې دا زه چرته روانه نو بس لاس خو به کار پریخو نو لاس به سس شو اما مهار به سس شو نو دی اوښې به وې جوړې زما مالک وده دی نو اوښه به بیا واپس شو ځکه بچې کور پاتې شو نو چې لږ ساعت پس په دې بیا را بیدار شو داسې به یې وکتل د به وې زړه کې چې دا خو زه بیا خپل کلي ته راغلم نو بیا به یې د اوښې مهار راواړو د معشوقې د کلي په طرف نو چې کومې پورې به دې په خود کې اوښه اوښه به ټیک نه وانه خو چې ده باندې به حال لاغې د عشق نو هغه جلب به لاس کې سس شو نو هغه اوښې به یې جوړې ودرې نو بیا به اوښه واپس شو نو د درې ځله یې داسې چل وکړ ده به اوښه د کلي د معشوقې د کلي په طرف روانوله اوښه به وروسته راته د اوښې نه یې راټوپ کړې او یو شعر یې ووایه عربۍ کې وی هوا ناقتی قلفی و قدامی الهوا فانی و ایاها لمختلفانی زما معشوقه مخکی ده او د اوښی معشوقه می رستو ده نو زما او د دی جوړ نه راځی نو چې سړی خدای ته ولاړې او د خدای تصور یې په زړه کې دغه منځ ته منځ وایي خدای پاک غافل مانا دا چې په بظاهر یې خو نیت تړلی دی، خو سوچونه او فکرونه یې بل طرف دی. نو خدای وایي، دغه لمونځګزارو لره هلاکت دی، نو دغه لمونځ به څه اثر راکړي؟ نو عاجزي دا د لمونځ روح دی، د دې وجې نه انګرېزې سر او کولو، ولاړه خدای پاک ته دا فقها کرام وایي دا مونځ مکروه کیږي ځکه دا د عاجزۍ او د تواضع نه خلاف ده یا بې ضرورته کوټ پتلون کې چې لاندې شاته بدن ښکاري یا لستوڼي اوچتي قسم دې ده حکومت عدالت ته چې ځي خلک نو ټوپې په سر کړي په سوال غواړي او لستوڼي ښکته کړي هیڅوک ما داسې نه دي لیدلي چې لستوڼي اوچتي او سور لوس سر وي او انګریزي لاره پکې اوښکي او د دنیا یو عدالت تپیز نو د خدای عدالت خو ډېر لوی دی نو په کېدو خو مونځ وشو بظاهره خو داسې مونځ خدای ته نه خوښ چې په تکبر او په نشه کې ولاړ خدای ته عاجزي خوښه ده قسم دی که د سړي سر سرتوري خو خري لي يا په حج کې د احرام په وجه يا د عاجزۍ په شکل کې چې د شريعت د حکمونو مطابق سرې او خدای ته ولاړ وي نو خدای پاک يې خوښوي کنې ټول فقهاء کرام زمونږ د مذهب وايي چې لوڅ سر بلا ضرورته دې باندې منځ عيبجن دی مکروه دی سر پټول سنت دی نو چې سنت دې پرېښود نو د لمونځ دې داسې مثال دی لکه د تپلي مخ د مېښې سوټه چې د په شکال باران پرې شوي یا د ګنجي سر یا د نسواري خوله چې د خولې نه یې نسوار را روان وي په ږیره او د خولې نه یې څخه لمونځ دقه شان یې د لمونځ مثال دی نو یاد لره په عاجزۍ خدای ته ودرېږه په ښکلې جامو کې اتمه پاره کې خدای وایي خذو زینتکم عند کل مسجد په ښایسته جامو کې جومات ته ځه په ښکلې د ادب د خدای د دربار لایق نو دغه مونځ سړي کې تبدیلي راولي او که د جنټلمینو مونځ وي چې لستوڼي اوچتې پتلونې اغوستي شاته هر څه ښکاري او لوڅ سر انګرېزې په لويه نشه کې نو د هغې مونځ څه اثر دی؟ ټيک ده غاړه يې خلاصه شوه. ښه دا مونځونه چې مونږ کوو نو زموږ ښکلی پیغمبر ته چې خدای اوقات وښودل دا پنځه نو ورته وایي دا د انبیاو کرامو اوقات و چې ستا نه مخکې کړي دی نو ته چې دا پنځه مونځونه وکړې د هغه ټولو پیغمبرانو د اوقاتو او د عبادتونو ثواب به خدای تعالی درکړي لومبی مونځ چا کړی دی ړومبی مونږ وی آدم علیه السلام کړی د سبا چونکه د مونږ جمع د ماسپخین نه شروع شوی د ماسپخین نه مبارک ماسپخین جمع اول شوی د په مختص وکه ځکه حضور پاک د معراج په شپه چې راغی نو هغه د سبا مونږ په بیت المقدس کې کړو نو د ماسپخین وخت له ملایکه راغله او بیا ورته د مونځ بیان کوي، دوه ورځې راله پنځه وخته یو ځل پنځه وخته بل، یو ورځ یې ورته په اول وختونو کې مونځ وکړ او په دویمه ورځ یې ورته د هر وخت په اخر کې وکړ او ورته وې دا د پیغمبرانو طریقه ده او ستا دا وخت د دې دواړو وختونو په مینځ کې دی اول او اخر یې ورته وښوده نو اول مونځ چې زمونږ ښکلی پیغمبر کړی دی په مخ د ځمکې. او ملائکه ولا راغلی ده هغه د ماسپښین لمونځ دی ماسپښین لمونځ په اول په پیغمبرانو کې اول ابراهیم علیه السلام کړی ابراهیم علیه السلام لوی پیغمبر دی او د جهان ټول قومونه یې مني یهودیان ورته پیغمبر وایي عیسایان ورته پیغمبر وایي هندوان ورته وایي چې څوک مذهب مني نو ابراهیم علیه السلام تاسو به اورېدلي چې خدای ورته د زوی د قربانۍ حکم وکړ او دا بیان دېرشتمه پاره کې دی سورت صافات کې په سوالونو یې د خدای نه زوی غوستی و د اتیاو کالو عمر کې چې د سړي ماشوم زوی وشي نو هغه ته به څومره ګران او خدای نه ممله داسې ایښی دی چې د هغې مطلب دا دی چې خدای ستا سوالونه قبول کړل وایی رب هب لی من الصالحین خدایه نیک بچی راکړه نو خدای وایی فبشرناه بغلام حلیم ما وی زه یو بردبار صبرناک زوی به درکړم نوم یې اسماعیل شو اسماعیل معنا خدای دا دعا واورېده او قبول یې کړه ایل خدای ته وایي اسما خدای دعا واورېده او قبول یې کړه نو چې په دومره عمر کې چې د اتیا کاله عمر یې سړی بوډا او زوی ولا خدای ورکی په سوالونو اغم د دویمې قضې نه د ړومبی نه نه او بیا چې د پلار سره د ګرځېدو د ملاتړی شي او اتو کالو شي پلار سره منډې وای او بیا ورته خدای حکم راولېږي چې د دې په خپل لاس حلال کا نو دا څومره ګرانه خبره یو خو تشه قصه یو عمل چې عمل پې نه وباسه نو یو ځل ورته خوب کې حکم راغی دویم ځل راغی دریم ځل یقین یې و چې د دې خوب نه همدقه مراد دی نو دې دغه وخت کې مکه مکرمه کې او د دې هلک مور هم هلته وه او دې ملاقات له راغلې وه ځکه اوسېده به حبرون کې او دا هلک او دا مور به یې مکه کې اوسېدله نو دغه شپو کې ورته حکم راغی چې دا زوی دې قرباني کړه نو مور ته په بانه بوته وې دې بزویره دې سترګې مرګې تورې کوم جامې ورته واونده سیل له بوزمه داسې ښکار ده هغه به ډېره هلې ته هلنه وایي نو ماشوم یې ځان سره تیار کړ روان دی نو د مکې نه منا طرف ته روان دی یو ځای شیطان څرګند شو ویې ابراهیمه دا څه کوې ماشوم ویې څوک په خوب راغلی او ورته یې زه وځم مرداره په ګټه یې وویشت. بیا بل ځای نه ورته قب راووت. وایي ای اسماعیله ابراهیمه! خپل ماشوم زوی څوک په خو بللی دا څه کوې؟ زر یې په کاڼ وویشت. وایي ځه مرداره! بیا درېیم ځای کې اسماعیل علیه السلام ته راووت. وایي ته خبر یې تا دا پلار دې کوم خوا بوځي؟ وینا وې دا د حلالولو نه بوځي وی ولې زوی سو کلالای وی هغه وایي چې ما ته د خدای حکم دی وی چې د خدای حکم دی پاتې پکې څه دي زموږ دارا من په کاڼو وویشتم هغه درې واړه د کاڼو یادګار هلته موجود دی او دغه ځای کې ورته شیطان بخته ځمکې نه راوته دا اوس چې ځي دا د ماسپښین وخت دی نو ابراهیم علیه السلام سره څلور فکره وو اول دا ده چې زوی حلال وخت خو ګران کار دی زه به زړه څنګه ټینګوم چې دی حلال کړم دویم دا چې دی ماشوم دی هلک دی هسې نه که دی منډه کې چغې ووایي بیا به څه کوم دریم دا چې زه واپس راشم او دی مې حلال کړي دلته پرېښي، نو مور ته به یې څه وایم چې ستا بچی مې څه کړ؟ ما خو د ښکار په بانه راوستی. څلورمه دا ده چې ما ته خو دا حکم دی چې ته به ځې واپس خپل وطن ته، حبرون ته، الخلیل ته. نو دا مور به ځان له ګوزاره څنګه کوي؟ همدغه یو بچی دی او چې هغه هم ترې زه حلال کړم. دا څلور اندوهنې وې ورسره او فکر یې کاوه، خو زوی ته حل نه وای. نو چې هلته ورسېدل یو هغه ځای ته، نو زوی ته بیا دغه وخت کې وایي چې بچې! ما ته خو دا حکم راغلی دی چې زه تا حلال کړم. هغه وایي ډېره ښه ده چې د خدای حکم وي، دا به څوک وکړي؟ وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین. ګرانو مینوالو زموږ دکان پته یاد لرئ صلاحالدین اسلامی کیسټ اینډ سټډي سنټر حنیف الله اینډ قدرت الله دکان نشترآباد براستا مدینه مسجد نس سکندرپورا چوک پشاور موبایل نمبر دی 0301 دغه ښار کې هوټل کې ما ډوډۍ وخوړه نو عربو کې دا تصویرونه ډېر نو هوټل کې ابراهیم علیه السلام پت شکل یې جوړ کړ په کاغذ او اسماعیل علیه السلام ورته څملاستلم او علالی یې بوډا سړی او دی خوا یو ګډ تیار دی ملایکی ورته نیولی نو هغه ټول منظر یې ښوده نو ما هغه هوټلوال ته وي دا خو ښه کار نه دی خیر دی موږ دا کوو دغه وخت کې چې خدای د د قرباني قبوله کړه د ماسپښین وخت و بې اندازې خوشحاله شو او څلور رکعته مونځ یې وکړ وی خدای شکر دی چې دا غم مم ختم شو چې ما خو زړه ټینګ کړ دویم دا چې زوی مم ښه په خوشحالۍ غاړه کېښوده دریم دا چې مور ته مم بهانه جوړه شوه چې زوی مې درله راوست څلورمه دا ده چې مور یې ځان له پاتې نه شوه خدای بیا اسباب هغه څلور رکعته مونځ د ماسپښین هغه خدای ته خوښ دی او زموږ په پیغمبر هم فرض کړی دی نو چې سړی دا لمونځ وکړي خدای د ابراهیم علیه السلام د عبادت په شان ثواب دله ورکوي او هغه لوی ګناهونه او مصائب ترې معاف کړي دا نور بیان به وروسته کوو چې ستا ښځو سره درې نیمې تولې کالي وي په هغې زکات نشته او چې شپاړس زره روپۍ دې ورسره په هغوی به زکات ورکوي شپاړس زره چې به ضرورت لري یو سړی کور لري او پنځوس زره روپۍ دي ورسره خو د کور په تلاش کې دی نو کور بنیادي ضرورت دی کور جامه او خوراک دا بنیادي د دې نه چې زیاتي وي هلې به هغه پیسو کې زکات ورکړي نو دا ستا په ضرورت کې بندي دي نو په تا زکات نشته چي د کور د پاره دي ساتلي بینک چي سړي نه کم زکات واغشته ستا زکات وشو اوس علاو بلا برسر برګردن بینک والا نو خور له زکات ورکول شم بلکل ورکول شي خو چي فقير او غريب يي چي په خپله زکات په هغي ني لازم نو هغي له ورکول شي اګر چي د ضرورت پيسې ورسره د اشراق لمونځ چې دا فرض وکړي چې جومات کې سړی ناست دی دا دوه رکعته لمونځ ده او بیا وروسته ساخ لمونځ چې لږ کچه غرمه شي هغه دوهم دی څلورم دی شپږم دی اتم دی دوی کم از کم دی او اتې آخري حد دی او سبا زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې سړی د سبا لمونځ کوي او بیا یې جومات کې ناست وي، وظیفه کوي، ذکر کوي، لمر راختېدو پورې او لمر راوخېژي بیا یو دوه رکعته لمونځ کوي، خدای پاک ولې د پوره حج او د عمرې ثواب ورکړي؟ څومره لږ عمل او څومره لوی ثواب! لمانځه نه پس وده کیدل د سبا دا ښه کار نه دی دا سپیره کیږي سړی رزق یې خرابیږي ژوند یې خرابیږي نه نور راختیدو پورې ته ذکر وظیفه جماعت کیا او که جماعت کې نه کور ته لاړ شي پوده کیږه ما دا نور راختیدو نه پس که سړی وده شي نو خیر دی حضور پاک خپله لور منع کړې ده، فاطمه بي بي، هغه یې کره ورغله، د سبا نه پس هغه اوده وخت لمونځ یې کړو، پلته یې ووهله، په خپله یې پاڅه بچي، دا وخت کې رزق تقسیمېږي او برکتونه تقسیمېږي، دا وخت مه اوده کېږه او سړی چې یو کار پسې ځي او سهار روان شي، قسم دی هغې کې خیر او برکت وي. څخه جعفری ملګا یو سړی وې زکات په خپل ورکو خوانو اوس فقه حنفی دی کا حکومت اعلان کړی چې فقه جعفری شیعی او فقه حنفی او هغه دولي کې چې زه په خپل ورکو نو بینک کې حلف نامه داخله کې نو ځان شیعه کوم خپل مذهب اهل سنت والجماعت فقه حنفی فارم وی هغه فارم ډک او حلف نامه او خپل اشتیا چې زه زکات ورکوم په خپل لاس په خپل لاس زکات د ارسل اخره ځکه سړي ته خپل خپلوانان معلوم وي، غریبانان، د محلې خلک ورته معلوم وي، نو هغوی له ورکول نه وي. اول خو په خپلو خپلوانانو نه ورکوي، ځکه چې غریبانان په کې وي، بیا یې د محلې خلکو نه. نو ځان فقه جعفري واله مه کوه. اوس حکومت اجازت کړی باړ وی کرو غیبی اغلا زکات ورکول شي او او او اول حق د خپل ورانو دی مور پلان لا او نسانا سملا او بچو لا نشي ورکوله رونو لا پیندو لا ترونو لا تروریانو لا او ماماګانو له او د هغوی بال بچ له اول حق د دوی دی چې سړی رشته دارانو کې غریب وي او دی بل چا له زکات ورکوي نو زموږ ډېرو کتابونو کې لیکي چې دا یاره ده چې خدای به زکات قبول نه کړي نو چې ته خپل له زکات ورکې نو خدای دوه ثوابه درکوي یو د زکات یو د صله رحمۍ خیر دی هغه ته مه وایه په خوله خور دی زکات ورکه نو که ورته وی زکات ته نه شرمیږی با وی خوره دا می تاله اختر راوړی دی دا می تاله شب قدر راوړی دی ښځی په دی خوشحالیږی خو ستا په زړه کی زکات دی دا ستا تحفه ده دا می تاله جوړه راوړی ده نو ورکوه فعل دی که نوم ورته راغلی نوم ماله زکات نوم ماله چاته زکات نوم به هغه چا ته دی چې تا ته یو سړی نه معلوم او سوال درنه وکړي ته ورته وایې وروره دا زکات دی که زکات در باندې کېږي ویله او چې تا ته معلوم وي چې غریب دی نو نوم اخیستل نه دی پکار مسلمان به نه شرمې نو اول حق درونو اصل مسله خو دا چې سیدانو باندې زکات نه کېږي سیدان آل رسول دی او حضور دې زکات ته د مالونو خیرې ویلی دی نو خپل اولاد یې ترې ساتلی دی خو اوس فتوا دا ده چې هغه وخت چې به اسلامي حکومتونو جهاد وکړي نو جهاد کې به پنځمه حصه د حضور پاک وه د هغوی د وفات نه. ګوتاب پکې سجده د فقیرانو مسکینانو اولاد یې که مالدار یې هم یې خمس کې حصه یې اوس نه ځه نه خمس شته او نه جهاد شته او نه غنیمت شته نو اوس مثلا ډېرو علماو دا لیکنې ده که سید وي غریب وي فقیر وي ما هغه له زکات ورکړ چې د سوال نه یې بچ کړي چې سال له چا ته لاس نیسي نو د هغه یې ذلت خو زیات دی نو زکات والا ورکه خیر دی زکات د مالا ستا به زکات کیږي چې فقیر او تا ته معلوم دی مونږ یو بل له زکات ورکولی شو نو چې تا باندې مال ته مالدار یې خو ته خو د بل چا نه نشې اخیستی مالدار به فقیر له ورکوي په بدل خو نه دی زکات نو ورکولی شي یو ماشوم چې پیدا شي دوه درې ګنټې پس مړ شي دا که عقیقه نی عقیقه هغه یې چې جمدې پاتې شي نو په اووم ورځ به یې عقیقه کوی. که یو سړی په پلیتو جامو کې مونځ کړي خو د مخکې نه ورته پته نه وه وروسته معلومه شوه نو بس جامې به ووینځي هغه پلیت ځای او مونځ به دوباره وکړي د پلیتو جامو باندې مونځ نه کېږي که یو سړی مجبور وي لکه د اپریشن او د میتیازو ځای ته کڅوړی چولي لکه هسپتالونو کې نو خیر دی که هغه ورسره ځوړند دی لمونځ یې کېږي او معذور دی عاجز لکه سړی د زخم نه پټی راته وکړي او زخم نه وینه روانه وي نو د ده لمونځ ورسره کېږي، دی معذور دی، عاجز دی. وي مالک د مکان مې وباسي د کور نه خو ما سره څه نشته. نو زه د بانک نه په قرض پیسې راغشتې شم خو هغې کې سود دې نه سود ښه نه دی د سود اجازه نه ده چاته چاوې منکر پیریان دی او یو نیمه بجه د شپې هم پریشانه کوي چې وده کېږي آیات کرسي وایم خدای پاک به موږ د شیطانو نه محفوظ ساتي چې وده کېږي آیات کرسي چوپ کوی داسې نو دی به قضا کوي که نفل به کوي نو چې ده ته څومره یاد وي هغه قضا به وکړي شپږ کاله دی هر لمونځ سره یو لمونځ وکړي خو دا نیت دی کوي چې خدایه اول لمونځ د سبا چې زما په ذمه پاتې دی هغه لمونځ ګزارم الله اکبر هر لمونځ سره دی دا اول وایي نو چې کوم کېږي بس معاف کېږي به خو فرض چې سړي ته یاد وي نو نفل به نه کوي هغه قضا دې وکړي چې سوچونه په غیر اختیار باندې کې راځي پاغه خدای پاک څوک نه نیسي خو کوشش دا کوه چې هغه سوچونه د خیال نه وباسي توجه مه ورکوه که مور پلان راته ومه چې پلان کې ماما کره یا ترور کره مزه نو که اسې د هغې خپل تعلق خراب وي نو خیر دې زه ورکړه او که د ګناه د وجې نه چې هغوی مجرمان دي روزي حرامه ده نو بیا د مور پلار حکم ومنه او چې هسې در باندې صله رحمي ختموي نو دا د شرع نه خلاف خبره کوي د شرع نه خلاف خبره د چا منل نشته دا چاوی علم حاصل کا کر چې چین ته لاړ شي دا حدیث شریف نه دی ښه داسې د خلقو لفظ دی حضور پاک دا نه دی ویلی د هغه په دروغ وایي داسې په یو محاوره ده چې علم حاصل که اګر چې چین ته پکې تلل نه شي نو یو محاوره ده عربي هغوی نه دی ویلی ده چین کې څوک چې هغه چین یاد کړی. چین د مسلمانانو ملک اوس او اوس هم د مسلمانانو ملک نه دی. چین کې څه شی دی؟ خپلې مور ته او خپلو چاچیګانو ته او خپلو زنانو ته په قران شریف په ختم کی او روڼ سینګه دی ډیر ښه دی خو کور به مونځ کوی زنانه درپسی ولاړی ما خپله مور پلار ته کړی دی نو مور ولی ولاړی خویندی دی ولاړی خو زنانه به د نارینو نه رستو ولاړی که مور پلار دی نو هم به یو ځای نه ودریږی پلار به دی مخکی که یو کس یی تاسره دی متصلی او مور به دی رستو ولاړه شی نو قران شریف ورته اورول په کور کی ثواب دی یو سړی منخته کړی وه که دا ګناه مې وکړه نو یو میاشت روژې به نیسم هغه ګناهونه ترې زیات شو منخته ښه کار نه دی خو که روژې نیمې شي یو میاشتې ونیسي او که نه شي نیمې د منښت حکم دا دی چې لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه یا لسو مسکینانو له جامې واله یا درې روژې ونیسه د منښت د ماتولو په سلسله کې د منښت حکم لکه د قسم نو قسم کې دغه څیزونه دالې چې منښت سړی نشي پوره کولی قرآن شریف نه په پته څوک نه ورکوي که ورې کړه مونځ یې مکروه دی مونځ یې وشو څه مذهبونو والا روا ګڼي نه د قرآن شریف نه به نه ورکوي په یاد ورکوي وی زم عمره لازم خو حج ته مې اراده ده پاتې کېدو حج دې کېږي که پاتې شوې خو د اسلامي حکومت د اسلامي قوانینو پابندو احترام پکار دی ځکه که داسې لاړ شي نو هغوی ته مصیبتونه جوړېږي بیا د چا کار نه اقلا کوي او څوک څه کوي څوک څه کوي نو دا پابندي ده هلته کې چې د عمرې په نیت لاړ شي عمره وکړه بس بیا راځه یا حج له لاړ شه نو حج کې عمره هم کېږي حج هم کېږي او د دروغو په دروغ ځان ساتل دا ښه کار نه عمر صاحب به اعلان کوو چې حج به ختم شو ويا اهل اليمن يمنكم ويا اهل الشام شامكم ويا اهل مصر مصركم يا دا يمن خلق زي يمن تا او دا شام خلق زي شام تا او دا مصر خلق زي مصر تا دا مكي خلق متنگا زي چه دا بار نسوك راغلي وي زي پا مخم د ګانو په شکل وي قلقلې پکې کوي نو شريعت دا نه خوښوي او يو که سړی طبعي خوش اوازه وي او د قواعدو مطابق يې وي نو دا ښکلې خبره ده خو قرآن شريف تاته وايي چې د عربو په لهجه وايه عرب چې څنګه وايي قرآن شريف هغه شان وايه لوبې به ترې نه جوړوي او نه به ترې سندره او دس کې که چا خبره وکړي رښتیا او دس مکروه کېږي نه او دس په نه مکروه او خبرو ته حاجت نشته او یو چا فتوا لیکلې ده زما نوم یې پکې لیکلی دی او نور ملیان یې لیکلی دی د یو سړي په باره کې پیر صاحب په باره کې چې پلانکي علاقو کې جنګ دی د مسلمان او دې کې پلانکي کردار دی دغه پیر وجل پکار دی او دا د اسلام نه خارج دی درې څلور پنځه شپږ دولس مليان يې ليکلي دي نه ما د چا نه د قتل حکم کړی دی نه زه چا ته د اسلام نه خارج یم چا دروغ لیکلي دي ټیک ته بدعت به پکې غلطۍ به پکې خو په غلطو چا باندې د کفر حکم نه لګي نو دا درو وایي په مې هم دروغ ویلي دی او شی چې په دې نورو ملیانو هم دروغ ویلي هغه وایي چې خارج دې د اسلام نه او قطع دې ضرور نه په دې خبرو نه خارجي په مې دروغ ویلي زه په شخص حکم نه لګوم مسئلې بیانوم چې دا مسئله خطا ده دا خطا خو سړی نه یادوم چې فلان کې خطا دی زه دې څه خبره دا هغه د عمل ده و یو د ښځې خاوند مړ شي او ښځه وایي چې زه د خاوند د تربورانو سره اوسېږم نو هغه سره استوګنه څنګه ده ناروا ده هغه چا سره به ښځه نه اوسېږي چې چا سره یې نکاح کېږي هغوی نو پرده ده راځي به خپل مور پلار کره به اوسېږي ټیک ده که د خاوند د تره د زوی سره یې نکاح وتړله بیا خو د هغوی ښځه شوه خو اوسېږي به هغوی سره نه خپل کور کې به اوسېږي مور پلار سره د خاون د رور نه او د تربورانو نه خو پرده ده د خاون رور سره هم نشي اوسېدی لیور سره چاوی یو تاکال ته څوک راغلی مولا چه چا یو وابی مړ کړ نو د سلو شهیدانو ثواب دی او تا هم یو ورځ دا ویلی وو چه وابی مرتد دی دا دروغ وایي دا ظالمان په موږ هم دروغ وایي نه نه ما ویلی دی نه زه چاته مرتد وایم او وهابي خو وهاب خو د خدای نوم دی که د شیخ محمد ابن عبدالوهاب تابعداران ورته وایي ښکلی عالم تېر شوی دی مسلمان نیک بزرګ او ډېر بدعات یې ختم کړي دي شرک یې ختم کړی دی خلکو به قبرونو ته سجدې کولې هغه منع کړه ټیک ته بعضو مسلو کې سختي ده خو په سختۍ خو څوک کافر کېږي نه کله سختي رد عمل وي د یو قوم لکه افغانستان کې علماو ګیره خریل بند کړل نو په سختۍ کوله نو دا د علاقې د اصلاح یو ذریعه دوی ګڼله نو کوله نو داسې وهابیان هغه مسلمانان دي او شیخ محمد ابن عبدالوهاب مسلمان چاته کافر وي او مرتد وي دا د جاهلانو خبرې وي دا مولا جاهل دی چې دا یې ویلي چاوي زه د یو سود خور سره په دوکان کې کار کوم نو زما کار څنګه دی که دا درته معلومه وي چې ټول آمدن یې د سود دی نو لې دغه ورسره مه کوه نوکري ته به هم سپېره شي چېرته بل سړي سره کار چاوې که په جنازه کې چا سورت فاتحه ووې الحمدلله روا ده خو زموږ مذهب علما وايي چې دعا پکې راغلې ده او که چا ووې نو روا ده ځکه څه مذهبونو کې راغلې ده زه کله نا کله په جنازه کې وایم الحمدلله رب العالمین په نیت د دعا سره په نکاح اجر اخیستل څنګه دی اجر په تعلیمي هغه ته د ایجاب او د قبول چل وښایي نو دی پرې اجر والی نو که چا ورکړه خیر دی دا بعض خلک د مجلس عمل د حکومت زمانه تپوس کوي زه خو پکې نه وزیر یم نه مشیر یم که چا غلطي کړې غلط ته به غلط وایو او که څوک صحیح وي نو صحیح ته به صحیح وایو د هغوی نه تپوس وکړه چې په چا دا ګمان دی چې دی رشوت خوري نو زه خو د چا نه نه یم خبر او نه د هغسې مواري زما په سر نه محتسب یم نه د هغې احتساب زما په لاس کې ذکر او وظیفه د سنتو نه پس د عام علماء قول د فتح القدیر وغه ټیک ته باندې عالمانو دا هم لیکلي دي چې فرضونه دې پس وکړي خو زیات ثواب او غوره خبره دا ده چه سنت زیات اهم دی او زیات مؤکد دی نو فرضو نه پس سنتو کا سنتو نه پس دعاګانې او ذکر او وظیفه کوه دا غوره خبره ده کنه هغه بله خبره هم نقل ده او غوره دا ده چې کوم مانځه نه پس سنتي نو سنت وکړه ځکه دا زیات اهم دی او بیا وروسته ذکر کوه پلان کې مولا دا ټیک ته مولیان ویلي دي او فتح القدیر زموږ د مذهب حنفي کلک کتاب دی او نور هغه یې کوي دا ذکرونه او دعاګانې دا د سنتو نه پس پکار دي او قرآن شریف نه دا معلومېږي وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ابن عباس د دې په تفسیر کې وایي چې د عبادت نه فارغ شي فاذا فرغت فانصب نو خدای ته ودرېږه وإلى ربك فارغب خدای نه سوال وکړه نو چې عبادت نه فارغ شې نو خدای ته سوال پکار دی ځکه د خدای د حق دی پوروالی وکړو نو هغه عبادت په وسیله کې بیا یادولی شي چې خدای دا عبادت مې ستا د رضا دپاره کړی دی ته د دې ښکلی عبادت د خاطره زما دا مشکل حل کړي ځکه سوال به په عبادت کې سړي به نمونه نه اړي عبادت به خدای پاک ته پیش کې په دربار کې نو چې ټول عبادتو کې به کوا نو ټیک ټک چې مخ کې وکړه صحیح ده او غوړه دا ده چې رستو دا سه مسله نه چې د ایمان او د کفر خبره دا د قمخلو خبره ړومبی اذان چی وشی په وس کاروبار ختمول پکار دی او حرامیدل د خطبی د بانګ نه پسی چی خطبی بانګ وشی کاروبار حرام او دا مخکی بانګ یو تنبیه ده چی تیاری شروع کی او د خطبی بانګ باندې ارسه بندی کی الله محمد نوم څنګه دی الله محمد خو نوم راغلی دواړه نومونه عبدالله کې دی او محمد سره مطیع مطیع محمد یا محب محمد کې دی یا محمد نه برست بل نوم کې دی محمد اسلم محمد نافع محمد کذا او الله محمد نوم دواړه خو راغلی نه که مور سړی ته وایي چې ګیره وخورایا نه د مور خبره په دې کې منل نشته د شرع چې خلاف خبره هغه کې د مور پلار خبره منل نشته درود شریف وایه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خدای موږ د آفتونو او مصیبتونو نه په امن امان کړي خدای عراق کې چې امریکا کوم ظلم کوي نو امریکا خدای هلاکه کړي د امریکې ملګري خدای زیر او زبر کړي مسلمانان د هغې د تکلیفونو نه محفوظ کړي